او یا او یا یا دا یا مفتوح ما قبلها چې دا ما قبل شي او نور و نور مقصوده او نور مقصوده ليدل الذي فارق دلالت کوي على ان قضيبان ذکر اخر مسمعه اخر مسعود ذکر یو بل څه اوس د مقصود هیڅ مقصود نه څه جوړي اوس ګورا فإن كان ألف منقلبة عن واو فتا مقصورا بدل راغلي د واو وكان ثلاثين او دا کلمه چې څه ویره نورو دا الى اسمه تسکین جوړه الى الف په تخلا ته واپس کی واو نو عطا کې بچی شوی عطاوان